او کته چې دا خبره څه چې کل نظر صحیح مفید للعلم دا مدعات څه څه دو نظری شاچ نظری دو یا نظری خوور مفید علم ګر چې نظری خو ثابت کې یو دا ته یو په بل دلیل سره څه کې شا به چې ته دا قاعده کلیه ثابتوي قاعده کلیه په جز په دلیل جزئی ثابتوي تو یو بل نظر کې بل نظر صحیح او کې او پس ورو ته مت یو مدعا مفید د علم څخه هغه وګرځي علم ورته به څخه ثابت یو پناس د تو دا قاعده ثابت شي چې کل نظر صحیح مفیدن دا کل نظر صحیح مفید نه دا قاعده کلیه څه دو دا ته یو په وجزی بند متسکه ثابت نو دا کل نظر صحیح مفید للعلم دا قاعده کلیه په ایګی نظر جزئی باندې څه شو موقوف او هغه نظر جزئی څه دی هغه د دغه قاعده کلیه فرد دی اپو کل نظر صحیح شو څه دی داخل دی کنه دی نو چې قاعده کلیه دې په ایګی نظر صحیح باندې ثابت کړه خو په ضمن د دې قاعده کلی شو هغه نظر صحیح خام پرتای لکه چای فرد د دې قاعده کلی خو ا نظر جزئی دی په نظر جزئی څه کوم موقوف موقوف خاص څه کوم شو نو دا نو قاعده کلیه موقوف شول په نظر صحیح جزئی باندې ها دا کل نظر صحیح مفید قاعده کلیه دا په یو نظر جزئی باندې نظر صحیح جزئی باندې څه شو موقوف شو نو او په څه بده موقوف په چا باندې په دې نظر جزئي بده کنه شا نو چې دا موقوف بده او نظر جزئي هم موقوف ته پیدا کوي دا کلیه موقوف ته دا پیدا کوي پیدا کلیه سره څنګه موقوف ته چې دا نظر جزئي خو ور مفید نه کړی چې کل نظر صحیح شي خدای څه شي داخل شي بهر خل خود سروسی په ایتو سے په داوا شه دور دور باطل نو کدل د دغه خبره چې کل نظر صحیح مفید للعلم دغه نظری کدل څه او بدی مې د تاسو کړو نو دا قاعده د سوره باطل شه چار نظر نو خبره مې له ثابت شه چې عقل سبب دی علم نه ده په پیش ځای کنه فاین کې لکه چې اعتراض وکړو نو چې په داسې څه خلاف نه کو خو په دغه نظر کولو نظر صحیح مفید په داسې د چا څنګه کړلای او سره دې خلاف د نه کړای څه معنی دی ملاحظه ده دې نو دا خبره ده عبادت څنګه دو بدلی نشو او ان کان ضروریا او کت ها نه او ان کان نظریا او کت دا نظری بلی نو دا ثابت او په بل نظر سره او بل نظر یو جزیر خله ها او جزی رو خره چې د قاعده کول یو جز وی هم غا یو یو جزی وی یو فرد وی پس را وسته نو چې پس را سبته وی او هغه هغه جزی نظر سره خو په قاعده نه چې قاعده مو کوفه شو لپی نظر جزی خو په قاعده شو خدا نظر جزی خپل موجود ا نظر جزی په نظر جزی څه شو وهل هذا الا دور او کچیر دا ضروري یا لم یک وین کان نظر یې مثبت نظر به نظر وای نه دور ته پیګه سه کنه کون نه میږي اورای میږي چې دا داوا دې میش چې کول نظر صحیح دا قاعده کلیه دې میش سدو دا بدیل دا څه دې بدیل کته چې دا خلاف بیا نه وایي متفاوت عقول شته په دا باندې ځوړ خلک دي چې عقل نه خلک سره څه دي مختلف ځنه متوسط دي ځنه ادنا دي ځنه ځنه داس دي چې سودا چاویه چې تو صاحب والے پتا پتا ورګه دي څه دي ځنه بیا داس دي چې دا دا دی او سليمان السلام ته چې کله په غاښ هغه د تسرو رسته چړرو سبق وجه ته سره نیم یې کو نیم دا اگر سبړی کې سره وکړه نه ما ما دې دی دا ډارت په دې دا غځي دی بل غوټه به غلي شو زړه نه په وسی پته چې مې دې بلات دا پویا دو کنه اوس دغه عقل دا او هم بناکا کا صحابه ناکا خبره کوي صحیح منه جوړ کړای وو او دا منه یې راچو چې ته دا ویډیو چې دا ته پر چې زستي ورک مشه پاته نه لګي یو دې ورور ور چک شوی سا شپې منه غلای ورنه غاک یو چې سبو چې دا چک شو ورته تا و چې نا ورته انت انا ته خو زیا فمن انا بیا زو سکشو دا عقل سره سمېږي کله کله د په دې شي چې اختلاف دسی په عقلي نشه سوي یو شی وی په دې ډېر خلک ته وسویا چې ته ته وی جو جوس څه دی کول په جوز نه غاټ په مخه د دبل په سمر مرغه شزه دانه ما یې سمر مرغه لا کڅو دا جوز دی په دنا غوټه ویژه خو سار د سوچ کړای نه چې نه خو کور خو یای دې ته سار نه وځه علاقه پر دا غون کور نه خل دا یې ته سوچ دا کا یې پر مې جواب قلنا الضروري قد يقع في خلاف مقصد دا چې مش دا خبره ضروري بلی مش دا قاعده کلیات څه بلی ضروري بلی بدهي بلی کته چې خلاف شي کله وخت خلاف عنادن شي اما لعناد یو او لقصور في الادراك یا په ادراک کې څه شي قصور فإن العقول متفاوتة بحسب الفطرة فطرتي تور باندې په عقل نشه څه اختلاف شته به اتفاق من العلماء علماء د معتزله مسله کوي په اتفاق ته اتفاقي مسله او استدلال من الاثار او داسې احادیث هر غلي دي په شکر یا موقوف احادیث یا خاصه رغلي دي چا په دا دلالت کو چې غادي دا اثار دي وشهادت من الاخبار حدیث راغلي صحیح حدیث چې عقل عقول په میاشت څه شي ده اختلاف خاص ته تفاوت شته ا حدیث کې دیو په عمر سلام حدیث ته چې شذونه دي نه کسات العقل ودی نو صحیح حدیث ده پته ورګه ده نو هغه مليونو یې اصطلاحي سبق په اصطلاح وي اصطلاحات او استعمالول ګرون ګرون یې ځا طالبونو ته صحیح پیدا اوس کوم مليون هدا استي زمير ونی طالبون پیرا دا وتلوس ودا ته پیرا په پښته سپا سپا څکه مخه ته یې سونه سبا کو ویل اواله یې سبا کو شي کو بیا وداس چې هر شارې فلرم لار نه بدی د معرفت عمره سلا سارا هر شارې چې لرم لار له بده د معرفت عمره ویسه طالب دا وی دا شي دا وخت دا سي چې کی می سره چې سبق شری کوي د د پر درې شای په ګالي ځاري چې دا دې راوي له پیږي نو کورس تفاوت څه کنه څه پیته دا دله پر نو امیر دا امیر دا قاعده کلیه څه دا بدیږي دا چې نه سره باندې یو ضد کوم یا پاک نه شي پاره وشوا دوما یدات قاعده کلیه مش سبیلی نظری بلی چې کل نظر صحیح مفید للعلم دا قاعده کلیه دا په دعوا دې مشته دو دا بالکل نظری چې نظری دوی سمج دا په یو جزئی سره ثابتوي ا جزئی چې تر خلې خو نظر وي او ان نظر د دې قاعده کلیه جزئی ده کنه ده ها پخسر او دا قاعده کلیه څه کې ثابته ده او په دا قاعده کلیه شو دا نظری خپل داخل ده نو دا نظری په نظری څه دین نظر جزئی په نظر جزئی څه او دا څه یې نه دې پر دای جو چې ټیک دور سي دور ویره باطل ده چې په یو جهاد سره او چې جهاد پر مختلف شي به دور توقف ته چې په خپل بنده باطل چې په مختلف جهادونه سره وي دا خپل لور جدا او زیا یو پلور پلور ته چې پلور ویل شي د په زی موقوف ده او زی ته چې زیا ویل شي د په پلور موقوف ده زیا بغیر به پلور نه شي کېدای پلور بغیر به زی نه شي کېدای پلور وجود نه پلور ته پلور ویل د په زی ور موقوف دي او زی ته زی ویل د په پلور څه دي دا څه کنه دي دا توقف ته خو jihad څه دی بدل دی پلور په jihad ته او بوت سره په زی موقوف دی او زیای په جهت نو سره جنس مختلف شي کنه ارو شدو تا زاج د جزئی کیم جزئی باندې د قاعده کلیه ثابته و اخته عنوان د نظر نه ورکاو په عنوان د نظر یې نه وخره نه به په عنوان د نظر نه وخره یې تاسو بل عنوان خاص ذات په اعتبار سره وخل لکه اس مثال بتاو دا قاعده کلیه د میزو کنه چې کل نظر صحیح مفید للعلم دا مش قاعده کلیه دا زو ثبتاو په وجزي سره العالم متغیر وكل متغیر فالعالم حادث او دا فالعالم حادث علم د تغیر نظر نه وایي ازه چې هاذا قولنا دا قول د مش دی مفید للعلم ذات په اعتبار سره وخت نو چې ذات په اعتبار سره ټیټ تو هغه جزئی دغه ان عالم متغیر بشه پرته هغه په دام د موقوف شو اج موقوف ته په عنوان د نظر ده چې موقوف نه لید په عنوان د نظر نه ده نو دور نه نو جهاد څه شو زي والنظري قد يثبت بنظر مخصوص لا يعبر عنه بالنظر یعنی تعبیر په څه سره نه کوي ها په نظر سره نه کې کما یو قالو قولنا العالم متغیر وكل متغیر حادث يفيد العلم بحدوث العالم بالضروره کوئی شي څنګه یا داس هم راشي مخړه دې دا جواب وکای چې زه دا قاعده کلیه دي مشت کل نظر صحیح مفید لین دا نظری بلا خو دا چې په کوم نظر سره ثابتاوه په کوم مثال نظر جزئی سره ثابتاوه از بدیهی بلو از بلو ابدیهی بلو اس کده اس کته اعتراض وکړي چې بیا دغه نظر څه د جزئی د خبره په دغه قاعده کلیه شه داخل دی هغه جزئی دی هغه یو فرد دی بیا ورته دا ورته خو بیا نظری دا کایده کولیا نظری بلی کنه خو یو په زموږ خدا نظر جزئی څه شو خدا غا شو نظری شو او دل ته ته چې دا جزئی نظر سره دا څه بل به شي نظری به ځنه و تکا چې په اعتبار ز سره بدی په اعتبار د عنوان سره څه نظری جهاد مختلف شي سره په خبره به شي بس کده كلهم العالم متغير داینه په اعتبار د نتیجې سره څه دی نظری دی او په اعتبار د مقدمه سره څه دی بدی دی دا نن کل نظر صحیح هم چې دا کوم نظر چې العالم متغیر په عنوان د نظر سره دی دا نظری بلا خدا غز بذات په اعتبار سره څه بلا په پیژه سم نه نو دور نه وره شاه جات څه شو دغه خاصه ماده شې چې د کیم نظر وکړ دا شې دغه وجنو دغه بدعت ورغله یو چې نه نه هر هغه نظر صحیحه چې شرایط په شکل راوي ایجاب د سورا کلیت کبرا شکل اول خد اوسط مکرر محمول په سورا ش موضوع په کبرا شي تصدیق کده العالم متغیر کبل وی کبل ماده وی کبل دا د خصوصیت ماده واجه نه ده د دې شرایط واجه د شرایط په شکل راوي ستاره خبر مشه یو شی بدهی او من وجه سم لکه دا العالم متغیر نو کول متغیر خپل عالم حادث دا ټول قیاس شي صغرا کبرا شي شکل اول نتیجه رو دا مجموعه دا بدیهی ورته یا ودخته بدیهی په اعتبار دي مقدمات سره او نظر په اعتبار دي نظر سره نو دا رنګ دا جزئی چې په جزئی ور موقوف ته بدیهی ورته یا ودیږي که نظر صحیح ده او دغه څه یا نظری بیا یا بدیهی ورته په اعتبار د ذات سره